باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله سرای چې ذبح کو ذبح دا کو د خدای په نوم سره کنه د بل چا نوم د نوې تو خلی د خدای نوم د تو خلی د خدای په نوم سره ذبح چې وشي بیا دا حل لږ وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال زحینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم جندوب ابن سفیان بجلی سے ویلی دی چه میر اوس خیاو کلا سرا میر علو لکلا سرا دی رسول مبرک ازحاتن یو اوس خیا ذات یومن یو اوریز فیضا الناس قد ذبحو زحایاهم قبل الصلاة اچانک زن خلق دا سوچ دی چه کم دا کنا کریه قربانی اخبر پا مخشد المنزد ایدنا عید نه مخشه چې کوم د احساس ذبح خوشي کنه خو هغه د عید ولا قرباني نه وځکه چې عید قرباني د عید د منځنه ورسته وي د عید د منځنه مخته چې کوم نه کنه نشي فقال رسول برکو فرمیل چې من ذبح قبل الصلاه کوم سره چې ذبح کړی د مخشه د منځنه فلیذبح مکانها اخرى دای د علولا کو دې په ځای باندې بلا بلا دا دې په ځای باندې علولا کو دا اوسیا نه دو شوی دا ته د غیشه ولته کوم د زنوار دا غیشه حلولا دو خو قربانی په دې سره نه شوی ومن کان لم یذبح حکیم سره چې لم یذبح حکیم سره چې وی چې د ذبح نه وی کړی حتی صلینا حتی کې چې میز مینځو کله ایسه دین اورس چې ذبح کو فلیذبح علی اسم الله دای د ذبح کو د خدای په نوم سره خدای نوم دا ته خلی به دای ذبح کو دا ذبح سیدو او دا قربانیا چې کیم نه کنه سیدو باب ما انهر الدم من القصب والمروه والحديده یخبرو ابن عمر دار وزلی دی دی ابن کعب ابن مالک نا یخبرو ابن عمر چه دیغه ابن کعب ابن مالک دا عبدالله ابن کعب ابن مالک سا دا خبری ورکولو عبدالله ابن عمر تا دا خبری ورکولو چه ان اباه اخبره چه دا پلور سا دا دی عبدالله ابن کعب پلور پلور یا سکتا کعب ابن مالک ایده پلور خبر ورکر دا ہوئی دی عبدالله تا دی ابن تا دا خبری ورکړه چې ان جاریتن لهم چې یواجه کیم دا کنه وینځه د دی کانت وترا غنمن بسلعنا چې په ولې چې کیم دا کنه میره په سلع مقام باندې کنه په دغه ځای شي چې کیم دا کنه رمې په ولا میره په ولې فابصرت بشات من غنمها موتها بیا ویل دلو چې کیم دا کنه د یوب سره د غمیره خپل نه مرګ دغه غبسه یو میره دا سولې دل چې مړه دا کنه سب مرګ باندې فکسرت حجرن بیا دی وینځي چې کیم در موت کړلو یو کونه کونه هر موت کړو تیرا تیرا چاړه دنه جوړه شوله فذبحها بذبحك لدی چې کیم نه کنه دې میغه لرا فقال لاهله بیا اول چې کیم نه کنه فقال لاهله بیا اول چې کیم نه دې عبد الله ابن عمر صاحب دا عبد الله ابن عمر صاحب صدا کنه دې اول چې کیم نه کنه اهل خپلتا ان جاریتا لکعب ابن مالک عبد ایو وینزا ده کعب ابن مالک عبدالله دا خبر ور کړه دا کنه ایده غی ایو سریتا ده بنی سلمه کبیله ایده سریتا ایده عبدالله دا خبر ور کړه چه ان جاریتا نا لکعب ابن مالک دغا مخش دغا مخش حدیث تا ایو وینزا ده کعب ابن مالک وا ترا غنم الله چه په ولی چه کیم دا کنه میزه ده کعب الجبیل په یو غر کندیشه وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده غبايا دا حديث نقل کوي د نکاح فن رافع بن حديج رضي الله تعالى عنه دا انه قال ده رافع بن حديث عبارت کو چې يا رسول الله ليس معنا مدنشت د مستره خو چوڑے کنا چې په باندې مزاف هو کې بزاف همیش پته لري باندې کې فقال رسول الله برکت او غنه چې ما انهر الدم هغه چې بيوي وینه لره وذكر اسم الله عليه وذكر شنوم ده خدای په دې غزب هم نه فقول بیا اخرا خلای سن و زفر ما سوا دغه غوش نه و د نیک نه کنه په غوش په نیک باندې چې کیم نه کنه نالو لای اما زفر هر چې نیک په مدل حبشه ده دا هو چوره ده هغه حبشه ده داله کفر سره مشابهت ده ورجا غوش ته فاز من دا هډی کا دا وې دې وجه نه هډی کا ور دړې یو د حیوان ته عذاب او تکلیف راځي لکه اصیل یې کړای شي د هرنګ وینځ او غلام یې چې کینده کنه ذبح کړای شي ذبح دی اره ود او وی قال حدثنا صدقه قال اخبرنا عبد عن عبيد الله نافع عن ابن لكعب ابن مالك دا بچای د کعب ابن مالک دار نقل کوي انا بیا د پلور خپل چې کعب ابن مالک دا ان امراه ذبحت شاتن به حجرن یوا سزا وا اغه لور کو یو سه د سزا نه دی وینځه مراد د سوچ کې جمعیه په وله دی الور کړو یو څه دنه شذ ذبح کړی دو به حجرن په کونی سره فسئل النبی صلی الله علیه وسلم ذالک فامرا به اکلها دا سينو وی چې دا خو شذ الول کړه دا یوین زالول کړه دا کنه وقال الليث حدثنا نافع انه سمع رجل من انصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جاريه لكعب بهذا الحديث دا غمخ حديث دا کنه وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من انصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ ايروي شكتا و بی قال حدثنا خدا وله چه کلا مثلا ده انسان پا وجود پر قائم غوش پا خلو پر ده قائم ده اس پا ده بند زب حقی یعنی که مثلا پا گتا پر قائم ده پا ده بند زب حقی کنا دار وش شینا دار ون دی و کار وله اکشو کنا شا یا ده غوش مثلا اکشلا ده ایسی پا ده بند حلو لوی بی زب ما پا بند شی و پا تکلیف سر پا بند شی کنا با هر حال حیوان تا چه کم ده کنا تکلیف وی مکرو ده و لیرا حلو لیجی پا بند چه رکشلا ده وی کنا وابي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل یعنی ما انهر الدم خرام از بحاد اغه سی چې کیم شای بیاوی وینه لاره کنه چې وینه بیاوی الا سن و زفرا باب ذبیحت الاعراب ونحوهم مذبحات اغه دهات خلق ده دهات خلق سدی گنده ولا خلق دهات خلق به تعلیم خلق یا مثل ده ده نیر دا سه چه کم ده جاهلون وی ایده مذبوحا چه ده خدای نومی و ده خسته وی بلکل خورای شه نیر او بده سه دا نوی چه دا خو جاهل ده او دا خو چه کم ده نا پویا ده بیا ده ده زب خکری ده چه سرنگ ده ده زب خکری وینا پرو کی رو ده کنب وفي قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم سخار كهو الرسول بركتا چه ان قوما یاتوننا باللحم یو قوم دا چه ارتاق کو میشتا پا غیش سرا پا غیش سرا چه کم دا میشتا ارتاق کو غیش ارتا لوری لا ندر میشتا دا پتن لگی چه ذکرا اسم اللہ علی املا یا خدای نومی پا دیوانی ذکر شوی کنا فقال رسول برکو فرمیل چه یور چه مسلمون ده تا روڑیوی کنا بیا خری سمو علیه تو زن خدای نوم خلی ده پا خروق بنده سمو علیه انتم تو سه د خدای نوم په دغه باندې وخري وکولو خوري سته کنه تو بسم الله ته ویای سه خوري سته کنه چې مسلمان دې تر وړي دي ظاهر ادا دي چې د خدای نوم ته وخصوي قالت ویلی دی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې وکانو حدیثی عهد بالکفر او وی دی د نوی زمونه ولا په کفر سره سره ته ول مسلمان شوی وی کنه ځکه دا پښتنه چې کیند کنه کله چې یاره هویس مسلمان شوی دی جاهلون یان پړ دی چې دی سرانگه ده زبح کریه وی رسول مبرک دوی چه یور جه مسلمون دی خلیس تیه کنشان تابعه علی علی دراوردی کنا وتابعه ابو خالد والطفاوی کنا دارک محمد ابن عبیدالله نکل کرده کنا ده اسامه نه دارنگ ادغه محمد ابن عبید الله ادغه متبعات کرده علیه علیه دغه حدیث نکل کرده ویلی پوز دی اسامه ابن حفظ نه نقل کرده ایغه دی عبدالعزیز دراوردی نه نقل کرده کنه عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی کنه دی ایغه نه نقل کرده او دا به دوری کړی دا د چې کیم دا ابو خالد یا او طفاوی یا دی غار نقل کړه دا کنه دا حدیث په دغه طریقه سره باب ذبائح اهل الكتاب وشهومها من اهل الحرب وغيرهم ذبائح د اهل کتاب اهل کتاب مثلا چې یو زنوار چې کیم نه ذبح کو کنه شام او ده خدای نوم یو تا وخست وی کنه ده فاروق چه ده درو ده مسلمان تا کنه او ده آرنگه ده مذبحان ده آل کتاب ده ده وز ده کسا ده وز ده پا خپلا ده آل کتاب تا نورو خو چه ده ده زب ہے وکرنه ده زر ورسو ده ده آغا وز داره و ده کنه ده ده آغا وز ده فاروق نداره و کنه شا وز ده خب ده ایبن حرام و کنه شا نوره ایتره خو تو ده فاروق رو ده ده آل کتاب اگر که ده آل حرب نویه تو سر پا جنگ بنده ویه کنه وطعام الذين وطعام دې هغه خلک او تل کتاب چې ورکړ شو دې ته کتاب حل لكم دا حلال ده تو سره پرا طعام نه له مذبح مراد دي وطعامكم ما مذبح دې تو سې دې حل لهم دا حلال دي دې پرا وقال الزهري رحمه الله لا باس بذبيحه نصار العرب مذبحا دې غنا سراي دې عرب کله به سره سبوک نشته چې کیم نه کنه چې دې عرب نه سراي چې کیم نه کنه ذبح کو وان سمعت و ان سمعته یسمی لغیر الله او کچره تو وویل ادغه چې کیمنا کنه کتبینا چې دای نو مې ته وخلی د غیر الله کنه شا بل چې نو مې ته وخلی فلا تاکل بیا ما اخرا کنه چې غیر الله نو دې نه وخصلی و علم تسمعه او کچره مثلا د غیر الله نو دې نوی نه ویلا او دال لکړی بیا خړای فقد احله الله بتحقیق سره حلول ګرځولې دی دلر الله پاک یعنی الله پاک فرمایي چې وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او حالانکه وعلم کفرهم د خدای پاک ډېر سر خبر د کفر د دی ته کنه چې دی خو کافر خو بیا د دې مذبوحا او دې چې کیم نه کنه تو عام خدای پاک د تحلل کړه ده ويذكر عن علي نحوه ذکر کول شي د علي نه چې کیم نه کنه په مثل ده لکه یعنی دغه پوس کیسه غونډه کنه چې وین سمعته یسمی لغیر الله فلا تاکل وان لم تسمعوا فقد احله الله وعلم كفرهم وقال الحسن وابراهيم لا باس بذبيحه الاقل فنشت سبق په مذبحات دغه نه سنت کړي شی باندې هغه بالکل ذبح کړی وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما طعامهم ذبائحهما عبد الله بن عباس ویلی چې د طعام نه ذبائح د مراد دی او طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هده تو عامنا مذبحه ده ده مراد دي وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصري قصر قصر خيبر وی میرا کنا محاصره کلین کی پیغه کلا ده خیبر بنده کنا ده خیبر پا کلا بنده میشت کیم ده کنا محاصره کریوا فرما انسانون به جرابن بار خل بیا مفاق حق لغنیمتینا نونی والپیش بیا میشت کیم ده کنا دیر شهینا ونی ورم فنسوت لآخذه بیا مو چې کیم نه کنه ټوپ پر وکړلو چې وخره زه دې غلاره کنه مو چې وین تا کنه فلتفت بیا مې لشکې نظر وکړلو فایزن النبي صلی الله علیه وسلم چې نه قاضي رسول مرک فاستحییت منه بیا مو حیا وکړه زنه بهر حال دې وجه نه پر شو کني خروج دی نه د کتاب وزد دی کنه چې دې مثلا د مذبحه وزد دی خروج چې ده درو ده باب ما ند من البهائم هغه چې ترایم شي دی هغه په باره د هغه یې څه طرف ته فی بیرن چې پریوځي په کوي څه کنه چک ویره پریوته کوي ته ور پریوتلو ایسه اختیاري زم خنه شکړای کنه بیا فزکه من حيث قدرت عليه بیا زب هو کده د من حيث پکین زی باندې چې تا قدر وې چې کیم نه کنه په دغه یش باندې کنه پکین زی باندې سمانه تیر شي په ورودرا کا په ورونو په ولاګه دا کا په کپری په ولاګه دا کا په شو په ولاګه دا چې کیم زی چې زخمی شي کنه وابي قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن عبايه بن رفاعه رفاعه بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وانه قال قلت يا رسول الله رافع بن خديج سے ویلی کہ معارض کو يا رسول الله ان لا قل عدو غزن میر ملاقات کریں کہ دشمن سره سبو سبو ہمیں دشمن سره ملاقات کی او بیا به میش پیدا غنیمتی نه ونسی مولی نه ونسی بیا به هغه والو لوره تا کله ضرورت پیشی او چې الله وی می سره خو جوړې نو څه به سکی ولیست معنا مدن ونه سره می سره جوړې بیا به سره می الله لوی فقال رسول برکو فرم یل چې اجل او ارن دا به روی شک ته چې اجل یې ولا دا که ارن یې ولا دا او د اجل او د ارن د دې سره یو معنا ده سوچ کې کنه شان دې سره یو معنا ده اجل بیره او یادا سے لدی چه عرب په پیله سره تیر و ما هغه ځای ان حرم دا ما چې کیم شای بیاوی وینه چې کیم شای وینه بیاوی چې سلو ست درتی چې وینه بیاوی ته رچې وی کنه دا زر زر په ګاوا ته چې زر زر نه په ګاوا کله کله شای پسوی به نه مرداوی کنه شا اره ما ان حرم دا ما په پیله سره تیر و په باندې هغه شای چې هغه بیاوی وینه لرا او چې کیم دا وذو کرا اسم الله علیه او ذکر کل شي کنه نوم د خدای پاک چې کیم دا پیغمبر فقل دا غوار ده یا په دې سره درګینا سره جامه دي چې دې ته په تیرا یا په نصاب نه وای کنه په سیرش به هرې چې په شرداس کې کنه درګینا په ټاک پر کو غواب یې خپل چې کیندا کنه پرېز دا په یلور یې باندې چې کیندا کنه الو لیدي او دا غلې چې د سر دې سینې سره د جوار دې سره کنه دیتا من حر ویل شي کنه شای دیتا لبایا ویل شي من حر یا ویل شي د سر دې سینې کنه دا زیاله لول شي په یلور یې باندې او ذبح صدا کنه دا په دغه مړی شوی کنه دا حلق صدا کنه شپ دې شي بده شي اثار دې سینه او دغه چې کیم د غپل مال شي کنه دا وته چې کیم دی کا پوسه شي کا بدل مال شي کا بدلون یې شي ذبح چې کیم دا کنه دا شي بس دا د غوې د مشه د زیم یې چرګه دې هر شي ذبح دو کنه شا ذبح بده حلق شي دو کنه بده چې کا پوسه شي کا بدل مال شي کا بدلون یې شي او نهر د خالص د سر د سینې څخه ده کنه دا دی د جوار دی دا دی یش وی چې کیم نه کنه نهر بهر حال د یش نهر ده او که نهر په دې د زف هو کړه دا را و دی خو خلی خلاف اولادی کنه شا او په هو په مسر چې کیم نه کنه زف هلو کله زف هه په دې د نهر وکړو په دې سر د سینې پر دا دی الول کړو کنه دا را و دی خو خلاف اولاد کنه شا باب النهر والذبح وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر نشت ذبح ونشت نحر منگر پا ده مذبح شه ده مرئی زن مراد دیو منحر ده سار ده سینه کنا ده زن مراد ده پا ده شه ده اختیاری ذبح کسی پا ده شه ده کنا که ذبح ده پا ده مذبح شه ده کنا حر ده پا ده منحر شه ده اختیاری ذبح او یو استراری ذبح ده استراری ذبح اپا ده منحر پا ده مذبح شه نه ده آده که پا لوز پره ده زخمی کرو که پا ورونه پره ده زخمی کرو که پا فشا پره ده چې په کین دی باندې دی وښتو کنه چې دامر خلی ورنګې دی وینه زره ووزي کنه شا چې کین دی وی کا په کپری پر وی کا بر دی باندې وی چې کین دا کنه هغه استراری زبحه عاشی هو اختیاری زبحه خاصه په مذبح شوی او په منحر شوی کنه ولا ذبح ولا نحر الا بالمذبح والمنحر قلت دارا ابن جريج ولدي چې مو ویل دی عطا تا ايجزئ ما يذبح ان انحره ايا کسي کېږي پیغه زنه ورشي چې عذاب حکول شي دا کفي کې دی په ځان الحر او چې زیاده حر وکا چې کیمه مثلا ذبح وی لکه د غوله په شه دی زیاده بیا د ذبح دو دا د ذبح هو دی مو نه حر وکړه نه حر کفي کې دی کنه کفي کې قال در ته چې نعم ای ویل نه کفي کې دی خود کفي کې دی هغه ذکر الله ذبح البقره ته خدای پاک ذکر کړی د ذبح د بقره ذبح د بقره ذکر کړی دا کنه ان تذبح بقره کنه فذبحوها وما كانوا يفعلون ذبح ذکر کریے تو کنے تو ذکر کریے او بیا په حدیث سے نحر یارو غلا دا کنا سا نحر تکارو غلا دا په حدیث سے دینا لازم ملی میری چه خدای ذبح ذکر کری دو رسولو برک نحر ذکر کرا دا ملی میری دا چه ذبح بزی بند نحر یا کفی کری و نحر بزی بند ذبح کفی کری کنا فین ذبح تا شیئن ینحرو جازا کچر ذبح دے وکر دیگه شی چه دیگه نحر شی دارا ہو دی او والنهر احب الی او دا نهر چې دا په دغه چې بیا محبوب ده مو ته کنه چې کیم شي نهر وي پس نهر محبوب ده والذبح ذبح ترې دی چې قطع الاوداج دا سلور شي نه دی او دوا رګینه دی دا چې کیم نه کنه وینه چې دا په شدري می کنه یو دې طرف ته یو دې طرف ته په دې دوه طرف دې مغزي شه دوا رګینه دی دی وینه ول او بل چې کیم نه کنه حلقوم دا چې صاحب باندې درې می له ساله ساين علی بل مرایلو دا د خروک د چوک ولا هغه د کوم نه مجرا دو کنه چې دا خروک چوک دریمی کنه شام یو د خروک شول ان چوک ولا نه لیدو مری ته ورسی یو د ساول نه لیدو حلقوم ته ورسی دوی دی وینه ولا لیدی هغه ته چې کوم نه ودا جار ورسی کنه شام ا دې غره د سلویر شي نه مراد دي کنه شام خو تقریبا یې په دې باندې دا اوداج اطلاق کړه دا کنه یو اوداج دوا دي سلویر نه دي دوا دي اوداج درکینه خو یو ته حلقوم ویل شي بل ته مرۍ ویل شي خو تغلیبا د ټوله ته چې کیم ده کنه او دا جې ته ویل دي بیا په دې څه داستو چې زره حلق وی چې د دواره کینه چې پرې کې خیر ده د دوه شي نه کني وی پر حلقوم مرۍ زره حلق وی چې حلقوم مرۍ چې پرې کې خیر ده د ودا جان کني وی پر زره حلق وی چې کیم ده چې نه ودا جان او حلقوم به پر کوي مرۍ خیر ده کنه شي پر کنه شه خو د میر مذهب دا دا چې د سلور شي نه دي پرې چې اکثر پرې شي اکثر سمنه درې چې پرې شي چې کیم درې وی چه کم دریوی کنه و چه دریوی پسی پریش دو وقت جان پریشن یو حلقو دو وقت جان پریشن یو مرائی یا مرائی و حلقوم یا پریشن یو وقت اچ پریشو کنه دا بیا کسی که دی اکثر لر حکم دی چه دا دی کل لکنه البته چې کله مثلا دا حلقوم دا مړی دا د جان پرې کې بیا نه راځي تای چړو په اډی کې مسیله وا چې دا اډی کا ته متوي کله کله دا مړ چړو په باندې وسیله وی چې اډی کا موت کو او بده شه نه نه یو مزه دا کنه چه دا حرام مغز ویل شی کنه دا ده مکندی پا اڈی کشه جه کم ده کیز ملی تا لور ده پوز کفری تا لور ده دا مذهبی پشه او ده تا جه کم ده کنه حرام مغز چه کم ده کنه چه ویتا ویل شی دا ده پر کول ده بیا مکرو دی آسی چه پر که اڈی کای موت که مذهب پا حرمی دی نا کنه سمر دلی دی نا خاصه مکرو دی زکه چې زیات تکلیف ترول دی چې کیم نه کنه بده زناور باندې کنه بوته کول شي چې کیند دا او دا جا او جوړ کی دا دریمی دریمی دریمی حتا یقطع نخاو حتا کې چې کاټ کړل شي حرام مغز حرام مغز څه دي کنه کاټ کړل شي دې څه حکم دا قال اې دې عطار ته ویل چې لا اخالو زه خو خیال نه کوم په دې باندې مناسبه دا خیال نه کوم چې دا مناسبه ده دا هم ته نه مناسبه نه ده دا ذبح صدو کنا ذبح و دا نحر دا پا دا حلق شر دینی حلق دا مرائی چه دا پوس کنا و دا لبا دا سار دی سینے پا دیش دا اختیاری زکاة اردریمی کنا وقال ابن عمر ابن عباس رضی اللہ وانس رضی اللہ تعالی عنہ اذا قطع الراس فلا باس سمت چه سار دن اپنے کو بدیا بوک نشتا بوک نشتا دا مانا چه دا مذبوحا حرو میزی نا نیرا مکرو دو کنا گناہ دا وابی قال حدثنا حلاد بن یحیی قال حدثنا سفیان عن هشام ابن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر امراتی خبر وکړه متایغه فاطمه بنت المنذر فاطمه سیکوا فاطمه سیکوا هشامی چې امراتی دا د مشزه وا دې به خبر وکړه د اسماء بنت ابي بکر نه مره خپل شو مو ته خبر وکړه د اسماء بنت ابي بکر نه قالت د اسماء بنت رضی الله تعالی عنها چې هر علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرسن من نهر کړه او بزمنا د رسول مبارک شي چې کیم نه کنه دی غوس فاک الله بیش خړل دا دی غلره دا اوس کیسه ورس کې روشي چې اوس خورو کړه ولا کنه دا راوالی خورو کړه او ورس کې منسوخ شو ختم شو دا کنه دا نه دا زب هرول لا چې کیم نه کنه دی غه اوس کنه شم وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن شام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه دا نحر غلو دا قوشي وكي عادو في وزي شيء ذبح کړی دا بل دې شنه هر کړه دا کنه دا راو دې مطلب چې بکیم شه ذبح دې په شنه هر راو دا کنه شه فاکل الله تابعه تبدری کړی دې دې جریر لرا چا وکیع یا و ابن عیینه یا هغه نقل کړه دې هشام نه و برای دې دې لفظ دې نهر شه کنه دا نهر څه کړه دې نقل کړه دا کنه لکه جریر چې دا نهر څه کړه نقل کړه دې دا نهر څه کړه نقل کړه بابا یکره من المسنده والمسبوره والمجسمه کنه موسلا دا چې کیم نه کنه بدرنګول ته ویل شي کنه چې مثلا اندمینا زنه پرې کې زنه کاټ کې چې کیم نه کنه اندمینا او مصبره دا هغه زنه ورته ویل شي چې ته وې تاړې کنه چې وې تاړې بیا دې نه ورس چې کیم نه کنه ولې کنه دې ته تړل دی بیا ولې چې کیم نه کنه په وشتل باندې بڑوي نقش زنه جوړه کی اې دې ته مصبره ویل شي اې دې ته مجسمه ویل شي دې دې سره یو معنا ده کنه وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم على الحكم ابن ايوب هشام ویلی دی چې داخل شو سره د انس سره په حکم ابن ایوب باندې فراغل مانن بیا وری دل چې کیم نه کنه اې دې چې کیم نه کنه وری دل چې کیم نه کنه اې دې حکم ابن ایوب انا ولیدل ادیانه صاحب ولیدل ادیانه صاحب غلمانن او فتیانن دا روی شک ته غلمان یو لدا که فتیان یو لدا غلمان وړي بچونه ته ورشي فتیان زونونه ته ورشي ولیدل چې کیم دا انس صاحب سزونونه نسبو د جاجتنا چې دای چې کیم نه کنه لکه کړی او وتا دراولی او وتا چرګا کړلی او وتا چرګا يرمونه چې دی ولی غ چرګلره فقال انس انس رضی الله تعالی عنہ ته چې نه نبی صلی الله علیه وسلم ان تصبر البهائم نهی کړی رسول مبارک دینا چې و تړل شي زناور او بیا وشتل شي کنه وبي قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمر عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه دخل على يحيى بن سعيد عبد الله بن عمر صاحب داخل شو يحيى بن سعيد ونه وغلام من بني يحيى او يو غلام يو زن قائد اغه بني يحيى نه تی بدر متوجه شو فقال عبدالله ابن عمر ویتا ویل ایدیغه غلام تا چه دا دا سراو چه دا سکے چه انجرو غلامکم من کی دا ویر کی اخفل عن ایدینا ایت بر هذا طیر للقتل چه دیوتا سری داغه مرغا د پرا د هغه مړه ولې کنه د قتل کوله د پرا وې ته سړی کنه دنه معنی کې ویل کی فهمي سمعت نبی صلی الله علیه وسلم مار دې د رسول مبارک نه یلها چه نهی اکڑای دینا انتوز بر بهیمتون او غیرها للقتل کنا وابی قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا ابو عوانا عن ابي بشر عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال كنت عند ابن ابن عمر سعيد بن جبير ولي جزو پر ذکر عبد الله بن عمر سے فمر رو بیا تیر شو عبد الله بن عمر سے سرال ملګری اخبل فمر رو دی ټول تیر شو لا عن زهلم الجرمي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى شريف ویلی چې رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الدجاج قال ویلی دی دغه چې کیم نه کنه يحيى چې وحدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن ابي تميم عن القاسم عن زهد منه قال اذا زهدم سے ویلی دی کنه دای د جرم قبیله ودا پوس یی کنه یی ان زهدم الجرمی دای د جرم قبیله هو بیا سرنګ د جرم قبیله بلا بیلی او زون غوسه ته بیلی چې وکاله بیننا و بین هاذ الحی من جرمن کنه دیو جن دا عبارت سلس کی گڑبڑ دا کنه دا دینه شیخنا خطیر او غلی دا اصلی نسخه دا د اسلامستو چې کانا کانا بین هاذ الحی مولی دلی و چرگا چه خوڑلو ایت شای فقذر تو خوی دیو جنا مو گان گان دیا دا دلال از رمی زنی چه گیدی سی چرگا و پار چه مسی کا وحی گانا شا ویلی گانا فحلال تو دیو جنا مو دا قسام کرالا چه اللہ آکولا ہو چه زوی نخوری دی چرگی لارا کانا فقال ابو سا شریط ہے ویدوی چه کرلی دوی قسام اندو نردیشا اخبرو کا او احدثو کا روی شاکتا چه زوی تو تا جه کم دا کانا موویل ملګری خپل ته چې او رسول مبارک کو قسم کړو چې زوی چې کیم نه کنه نه کدر تو تصور لیا خدا خو رو کړل ا قسم لکه چې ونا ویر وی و یا د غاز کمیشت سلوټ شي رسول مبارک د غفلت نه فائدہ اوخلی کله به میشت نه کم شي په چار ورځې ورکول شي چې کیسه ور په ځل کې جنته هو قسم کړو چې سورلی نه کده رودا خو دې روکړه د سره کې ساده کنه شم فقلت لاصحاب نسي رسول الله صلی الله علیه وسلم یمینه ویرکړه د رسول مبارک قسم خپل فوالله په خدای مې دلې وړي لا تغفل رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره میر و طلب یو غفلت د رسول مبارک د قسم خپل نه مله د غفلت نه فائدہ او خستا لا نفله ابدا کامیاب بنشي می د مشاله پر دی وجنه ور پزر کولې په چار دی کنه فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا استحملناك مش خو طلب دې سره ول کړه و دې تورا دې سولې مکړه و دې تورا فحلفت به تو قسم ورته وکړ چې الله تحملنا جنبه کې صورت مې الله رب سولې باندې اس خو دې روک رہے فظنن دا امیر دا خیال ہوشه چې انکا نسیتا یا میرا کا چې تا قسم ویر کړه ده فقال رسول الله برکت او فرمیل چې ان الله هو حملکم خدای پاک تو سے تصور دی در کړی دو کنه او مو څنګه خو نه ویا خو تو سه مطالبه وکړه خدای څنګه کرو واسه خدای در کوله خدای در کوله دا نه خدای دا صلی تو صدر کړ کنه شمو خو نه مو څنګه خو نه ویا مو خو نه در کوله خو خدای در کړ خدای خوښه وکنه شم ان الله هو حملکم انی والله مودا په خدای قسم وی ان شاء الله که خدای خوشی لا اهل علی یمین زن قسم نه کوي وجه کیم دا کنه مخلوق نه علی باندې فارا غیر خیر من هجو بنا غیر نه دی یمین نه بهتر من هدی یمین نه او یو قسم وکړه چې دا چارو نه بیا په دینا بل طرف مت بهتر ولې د سجاره دی خپل بهتر دی کنه شا جزا قسم مت وکنه شا هغه چار کا زور خلیص کا قسم کا فرا بیا ورک کنه شا دا علی دا مو قسم کړو چې تاسو ته سوالي نه کړی را هم دا په بل طرف څخه خیر ولې در شو چې تاسو ته سوالي در کول دي کنه دیو جن سوالي مې تاسو ته در کړل ځون مې خالص ته قسم کفاره ورک کنه لا احلف على يمين فرا غير خير من هي لا تيت الذي مگر ذو ردي ما اغه طرف ته هو خير چا بهتر يو تحلل تو هورنګو زه دې يمين لرا منه زور بشه خالص کوم و دې غ بیا کفاره دا پر کوم کنه شام دا اده ابو موسی شری صاحب اده خلق ته ویلو چې دا یې چې کیم دا اده سری دا ویل چې روشا د چرګ غشاو خره تو خو قسم کړه دا او بده شه خیر نشته زور خنیس کا بده شه خیر دا رسول مرګ زور خنیس کړه دا کنه شام ٹھیک شو خدا خو منظر هم خو تی کنه ها ها شیروی باب لحوم الخیره دا د وسیونه چې کیم ده کنه غش بهر حال د وسیونه چې کیم ده کنه غش خورو کا دا راو دا کدا نه درو کنه په دې څه کته یا د امام شفیع صاحب او د امام احمد ابن حنبل صاحب او د مشم مذهب شه صاحبین کنه اې دغه مذهب دا چې دی غا د وس په د غش خروق چې دا درو دا کنه وسیونه خروق چې دا درو دا کنه شم او دلیل دانه په دغه حدیث باندې نسیږي کیما حدیث روغلی دی کنه شاپ دې باندې دلیل نسیتو سی کفیه باب لحوم الخيل وبي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه كنا لا يو وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ده غشه ده خرنا خو نه یې کړی ده ورخص فی لحوم الخيل او رخصت یې ورکړل چې کیمله کنه په غشه ده چاشه ده غخره شه کنه ده خره ده غشه خروق شه چې کیمله کنه اجازه ورکړل کنه رسول مبارک و دې باندې دلیل نشي او بیا دا دلیل چې نسی قرآن شریف آیات باندې دلیل نسی امام صاحب او امام مالک صاحب رحمهم الله دی وی کنه چې د اوسو چې کیم دا کنه غیش خروب چې دا نه دراو دلیل په آیات باندې نسی قرآن شریف چې خدای په فرمایي والخیل والبغال والخمیرا لترکبوها وزینا دا کده الله پاک پیغه چې کیم دا کنه زید امتنان سے ذکر کړی دی میر باندې احسان ورغیوی چه گور اخرینه میں تا پیدو کری دی کچر میں تا پیدو کری دی غسب میں تا پیدو کری لی ترک بوها چه سورلیو کئی پا دی بنده وزینتن او دی ڈاول لی پر کانا چه تو ڈاولا پا برو برده و سورلیا پا بنده کیا دیره دا سیمرا نعمت میں در بنده کرده ایر کچر غیش خورو کی رہو وا بیا دا غیش خو پا طولی فوائدنا غٹ فائدہ دو کانا شا دا دی غٹ احسان و کانا شا دا سورلی کل دا مرا غٹ احسان ندا او یا مثلا دا ډول لمر غټ احسان نه ده لکه هغه غش خروق چې سمره غټ احسان ده کنه بیا که چیرې غش خروق کې راو بیا هغه امتنان خامخا هغه احسان وخدای ذکر کړه وا کنه ځکه چې حکیم دا څه کو چې کیم نه کنه چې هغه لوی احسان پرې دی او وړي کا احسان در په غري کنه شا نو بیا دې دا هغه ذکر کړه او چې ذکر کړه نه ملي مې دې چې غش خروق ول احسان نشتا کنه شا غش نه دوی کیم نه کنه حلولا یو دا او بلا یو حدیث ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ایغه دا حدیث نه کل کړه چې رسول مبارک نه یې کړی دو ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر کنا د کچره و د خره و د وسیونه د غش خروق نه رسول مبارک نه یې کړی دو بیا دا حدیث یې چې روایت ده خروق واغه حدیث یې چې نه درو خروقا بیا چې کله د محرم ولې مبیح چې کینه معارضه سره روشي ترجیح چا ته ورکړي محرم ته ترجیح ورکړي دي کنه د احتیاط ته وجنه باب الحمر الحمر الانسیته غیشه د دغه جکیم دا انسیخره یو کسي غا وخشیخری نه دی هغه غیشه فرق راو ده او یو دا کیر ول اخرینه دی کنه خره او اخرینه دی فرق چه ده نه درو فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت يو حديث نقل لسلمة صاحب آغا كالكويد رسول مبرك وابي قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم منافع عبدالله نقل کوي حسن یا نقل کوي دا عبدالله او حسن ابن محمد ابن علي دا دوا زمان ده محمد ابن علي دا نقل کوي عن ابي احمد محمد ابن علي نه وانا نقل کوي ده علي رضي الله تعالى عنه قال هر دلی سے ویلی چنا ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المتعه متعنا رسول مبارک نے یہ کہ متعه مقصد رشوی دو بقول لے خیبر بندے او دے غیش دے غخرے انسینا رسول مبارک نے یہ کہ دو وانها لا تفور بالله او دا کټوي چې وي دا خټه دې په غیشه باندې کنه وړه وره وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الاهليه عمر ابن دینار ویلی دی چه مجبر ابن سید اول جنا دا خلق کو بیایی چه رسول مبرک نحیه کری دو دی حمور اهلیانا فقالا ایده جابر ابن سید ویلا یا فکر ته چې ابن عباس صاحب دا د علم در یوب صدا کنه ابن عباس صاحب ایوه دې نه انکار کړ دا وی چې نه د خرغ شو ورک ته درو ده وقرا وعبد الله بن عباس صاحب دا تلاوت کو چې کیم نه کنه دا آیت چې قل لا اجد فيما اوحي علي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا او دم مصفوحا او لحم خنزير دا شيء حرام دي ونرم حرام نشتا بیا هر څنګه حرام شو کنه شه نو بیس میری ای جه ٹک دی آیت چه کیم وشالی دی آ حرام دی نیرا وی حرام نوی خو ولی چه نس نوی وشالی ولی وی نوی حرام کبل نس وشالی وی چه دا حرام دا دا حرام دا دا سمرا حدیث رو رو کنا چه دیگه نصوص دی حدیث وشالی دی چه دا انسی حمور تشای دی دا آغا چه کیم دا حرام دی بارحل دا دی ابن عباس و ابن عباس چه کیم دا کنا شا و نیرا چه کیم دا کنا غا پا دی بندی چه دی خروب چه دا دانا دا جایزا بس نوی چه